أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب حسن اسلام المرء د ترجمه الباب وضاحت او به د هغه نرسته د مترجم له تحقیق ترجمه الباب کې عنوان د کتاب سربت بیان دی ځکه اسلام ایمان د مصنف په باندې یو شی اهم مضمون چې ترکیب دی زیادت دی هغه معلوم شو ځکه حسن اسلام المرأه مراتب معلوم شو یو مرتبه د حسن دا او بل مرتبه د حسن لاندې فرق راغی مراتب سوا شو په خپل ترکیب راغی بې حسن چې رېږي نو په عباداتو باندې رېږي اهم په عباداتو کې صلات ته مخ کې مسله د صلات ذکر وا باب صلات ایمان یو په دغه مناسبت باندې د بعض سابقه سره د مسائل د حدیث سابقه سره هم رابط راغی ترجمه الباب الفاظ بین دی حسن ادا د شی کما هوا او په دې کې تقسیم د دین حسن تا او د ها مقابل تا مخکې تقسیم د دین او یوسر عسر تا غرض د ترجمه الباب اثبات د ترکیب الایمان ایمان مرکب دی زیاده قبلی اعلی مرتبه د ایمان اسلام واضح او کول رد په مرجیو باندې شغنف سے تحریق مداد نیات ہوئی نا په اعلی مرتبه د اسلام کې شه نفس تصدیق چې دی او خود هر مسلمانی او اعلی مرتبه خدان دی تفصیل تفصیل لشعب الايمان سوق دا اول حدیث ظاهره ده ماخذ دا حدیث محشی ذکر کړی دی تزیید حدیث سند متن تا به اعتبار سند ابو سعید الخدری حالات مخی تیر شوی دی خدای و خبره د ځان سم ملحوظ کوي چې دا حدیث معلق دی د مصنف د مالک سره امام مالک رحم الله سره ملاقات کړی شوی قال مالک او دام قرینه دا چې د مصنف پنی باندې حدیث منقطع حجت ګرځي شي البته پتا تبو او پتا داش باندې د تعلیقات موصول ذکر دي مسند بغداد کې دا روایت موصول دی شعب الایمان د بهقي کې موصول دی سنن نسائی کې متصل راغلی نبوي په شرح د مسلم کې متصل نقل کړی دار قطنی پناه تیر قو دار ویتو متصل نقل کړی دی. متن حدیث ته متوجه شي انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول اذا اسلم العبد کله چې عبد مسلمان شي ایسته کې اسلام نو معاف کوي الله د دنا هر سیئه چې د مخکې کړی دا پس دینا دا سر پسر وی لیکن چې الله معافي وکړي د دې نه هغه هم د الله فضل او کرم دی سوغ د حدیث د دې لپاره دی چې سبقت رحمتي غضبي رحمت د الله د غضب نه مخکې دی ځکه رحمت په خپل روان دی خو چې غضب مخه تر کاوت شي کو غضب مخه تر کاوت شي یا هغه د عامل نسخان دی نه ولی هغه اقدامات کوي چې هغه نه غضب الهی جوړي د دین علاوه حدیث کې یو چم خبرې قابل توجه دي په دې کې دا الفاظ رااله چې اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر عنه كل سيئه سیاد خلام عاد کی خو حسنات د جاهلیت کې دا د هغې ته هیڅ تعلق نه حسنات د اسلام کې دي او سیئات د جاهلیت او سیئات د اسلام دیوته تعرض کو سیئات کې کان غلقهم راغې او بعد اسلام وصیته بمثلها راغې اما اسلام چې دی حسنات د اسلام چې دی هغه ته خو تعرض کو الحسنه بعشر امثالها الى 700 لكن د جاهلیت حسنات ته تعرض کو خو د کفارو طاعت او ښه کردار مدار د نجات من النار ګرځېدلی نو ابوطالب د رسول الله اسلام ډېر خدمت کړی دی ابوطالب به جهنم ته نه تللی البته د کفارو طاعات چې دي تخفیف العذاب کې مفید دي د ابو طالب عذاب خفیف دی په نسبت سره نور مشرکین ته د قدر رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی دا یو بهترین طاعت او ایمان پکې نه وکړ د کافر بعضي خدمات د دنیا فوایدو کې هم مفید دي، وسعت رزق، د دنیا خدمه امور په اسانېدل، خو نجات د پاره ذریعه نشي ګرځېدای. که چېرې کافر څه اعمال حسنه کړي په کفر مړ شو خو دغه حکم یې دی خو که کافر څه اعمال حسنه کړي او په کفر نه مړ اسلام مشرف شي نو دا حسنات سابقه د دې به څه حیثی دی دا به څه حکم دی اکثر نصوص خو د دې مقتدی دي چې د جاهلیت حسنات لکه پيره چي سخته هوا را واوريږي ابراهيم کي اتلسم آيات. ابن بطال اجماع په دې نقل کړی دا چې حسنات د جاهلیت حبا منصوره ګرځي خو بل طرف ته د ابو سعید خدری دا روایت چې دی په دار قطنی کې نقل دی مالک نه كتب الله له كل حسنه كان زلفها كتب الله له كل حسنه شاید چي د مصنف په نمايندي دغه ټول ټک ټوکلا د ده په اصولو، د ده په قوانينو ده ته نه وي رارسېدلي. خو يو روايت ده هم نقل کړی دی په باب صدقه کي، اول جلد یو سل او درې نوي صفحه، دا الفاظ راغلي دي دغه شانتي الفاظ باب شراء المملوک من الحربي دیم جیل اتسوا شپغته صفحه کې هم راغلي دي او دلته خو د الفاظ دا شراله اسلام تا علی ما صرف من خیر معلومیږي چې د جاهلیت حسنات محفوظ دي خو چې کله یو سړی په اسلام باندې مشرف شي خود دې یو تعویل لا هم کې دي شي چې اسلام تعالی ما سلف من خیر حال دا معنا سکی چې سره د واقع د تیرشي عمل نه چې عمل تیرشي هم باقی دی خدا معنا سره خو په دې ما دا معنا شي چې ما سلف من خیر سبب ګرځیدل د استاد اسلام د پاره بیا خدای نه معلومیږي چې ځنه حسنات د جاهلیت باقی دي نه سبب د اسلام لپاره وګرځیدل او دا غي پترنګي چې هغه باقی دي کوي باقی ظاهر دا دا والله اعلم چې اسلام د جاهلیت کم خیر چې هغه خط تقویه کوي خو هغه اخلاقی دی که هغه خاندانی دی که هغه د نور امور سره تعلق ساتي خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اسلام د جاهلیت محاسن چې خطا ده کوي دا د جاهلیت کوم رسومات آزاد چي دي اسلامي نه اسلام هغه نه دی کړی اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات معلومه خدا شلا چې هر سیا معافيږي لكن د ذمي حقوق مالیه چې دای کړی دا نه معافيږي ذمي مسلمان شو مالی حقوق ځای کړی د امن حاصل کړی او د دې لپاره چې دا به چاته ضرر نه رسي او د ته به ضرر نه رسيږي عبادت چې دي اعتقادیه چې دي په دې نه معقول دی چی مسلمان شی سیئات یی معاف کیږی حسنات یو په اووه سوه یو په لسه او حدیث کی سال فاض رازی هغه الفاظ چې دي اجتناب د کبائر نه سیئات معاف کیږي حسنات او مرتبه اوچتیږي خو چې د کبائر نه اجتناب دي ظاهر دا ده چې د دې د ایمان اسلام سره تعلق نشته او د فضایل او د اوداسو سوق د حدیث ماخذ او د حدیث تجزیه سند ته دا بیان ده متن الحديث کې اذا سن حدكم اسلامه فكل حسنه يعملها كتب له بعشر امثال الى سبعه معذره وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها تحقیق هم هغه شانتې دی لکه د ابو سعید خدری په روایت کې چې تحقیق وو البته دومره دا چې مخکې حسنه اسلام راغلی و د اسلام حسن به څنګه راځي دلته بعد کار کوي دا سنا حدکم اسلامه محنت کا کنا دا په محنت با سر مرته کیږي دا یو خبره مخکم راځي د تم راځي لست وو پوری دا قانون دی حاصل تر دی وو پوری نه دی وو سو پوری ځنه مقتضیات نو هغه د وو سونا برکی لکه مسجد نبوی کی او په بیت المقدس کی یو په پنځو زره مونځی بیت الله کی یو په یو لاک باندې مونځی او تبلیغین حضرات چی دینو یو په ولا کمان دی او یو په 49 سویا کروڑ وای څوک دا اعتراض کوي چي بخاري حديث کي خو دا الفاظ راځي چي اووه سوه او دا څنګه يو په اونچاس کروړه راځي دا شيخ الحديث رحمه الله د ابو داود او د ترمذي حديث را جمع کړی دی او به پاګه ته ضربونه ور کړی دا جماعت تفریق او ضرب دځینی مشرانو کار دی او اذا ته د کتاب الله نه خلاف کار نه دی کتاب الله کې هم دغسې جمع او تفریق راځي ولې درې په روزي په حج او سبع اذا رجعتم نبی کتاب الله درې او الله جمع کړی تلک عشرتن کامله او خیرین غره عادت بیل بیل ملحوظ کولا او بی جمع کولا او بیل بیل اقل ذکر کولا او مجموعه مکمل ذکر کول خلق وی دا حدیث ضعیف ده کلام په سند کړی دی وی څه ګټه دی او کړه چې په سند دې کلام وکړو دا خو مسله ده ترغیبات او د فضایل او حدیث موضوعی نه وو موضوعي نه تعقیق کړی خو په سندي کلام و ضعیف و صریح حدارت هم په دې مضمون کې نه و خو شیخ الحدیث رحمه الله چې و محتاط سړی و وخت به یې نه ضایع کاوه نهه میاشت د اجتماع د چاردیوالۍ نه نه ووتی نهه میاشت او دومره محتاط چې معتکف په جماعت کې د جومات بل چې ځان ته لږه و ځان له خپل بل راوړی و. بیا د عجیب سودا پیدا شوه په دې کې چېرې دې تارونو ته نقصان رسي کو نه رسي نو ماهرین نه ته پوسو کو ویلې دې تارونو ته نقصان رسي ویلې ما ته تارونه مستقل ولګوي کاش چېرې دې ځنې مشران نه دا ځنې خبرې نه وای صادر شوې خو هغوی یا ځانان څه خبر وو چې زموږ د دې خبرونو به دومره نقصان جوړېږي ګنې هغوی یا ځانانو به دا خبرې نه وای کړې. اوس خلکو هغه تفردات او د هغې هغه د مدح خبرې او مواعظ هغه رااخیستي دي او په هغه ګرفتونه کوي او سلامته ذخیره د دعوت تبلیغ چې دی دا په سیند باندې وړي او بل طرف ته مصیبت دا هم دی چې نا اهل خلک ته ولې د تبلیغ کې نا اهل خلک هم تبلیغ بدنام کی فعالیت باندې نه وي چې تبلیغین هم ډیر خیر خلک یې هغه راشي مولانو ته وي دا کار د مولانو دی او کار مولانو نه بغیر نه چلی مولان دې درې کاله ولي ولګي کم کار دی چې بغیر د مسلمان کم کار دی چې هغه بغیر د علم نه کیږي خو دیني تفقه نه لري نو هغه ته داسې چل کېږي لکه ډبل شاه چې د مفتیانو څه وکړه د هغه دیني تفقه نه کوي دیني تفقه یې هغه پرې شي چې دا شی ګنده دی دې کې د کمونیست خلکو یې اشکال دی هغه ته متوجه شي جهنم شولا او په لږ څه باندې سوال پوه شو دا غي یاد دی چې ګندم از ګندم برو یا جو د جو از مکافاتی امر غافل مشو ګندم از ګندم بروید جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو دا خو تخم دا قدی دی تخم دا قدی چه دی سو کارا همغه شانتی زرغونه کوي تخم دا قدی چه دی دا زوال نه قبلی د توحید تخم دی وکړه وکاره نو شجره طیبه دی نالک اصلا صاحبتنا فرع فی السماء توتی وکلها نو کلګ یو راز ژوند دی خو کروند دی خوکلا نو همدغه بوټه به زرونای نه زرغونه په علمي شوله د کروندې شوله تعبیر مې څنګه وکړ زرغونه کرونده دې د څو کړي دا شرجره توبه کړي دا نو چې کرونده دې د عقیدې خبيسي کړي دا نو زرغونه ده شجره خبیثه وشوله څه چې دې کړي دي هماغه به مخې ته راځي او د هغې به هم دغه نتیجه وي دا ستا د خپل لاس کرونده ده بلکل مثل خو کرلې تا دا ده نو تا ته په دې نه پوهېدلې چې دا کرونده د ابد سره تعلق ساتي دا خدا ته په دنیا کې ویل شو چې لکه ته چې څنګه کاروانده کې هغه شانتی کی له خپل لاس کاروانده تک کړی دا او دې حد ته خبره رسولې ده وای مرګ دی ترجمة الباب باندې به لږه توجه وکړئ بیا به په مترجم له باندې توجه وکړئ ترجمة الباب کې عنوان دی کتاب سم مناسبت او جزیا هم سم مناسبت بالکل ظاهر دی ځکه عنوان دی کتاب چې هغه ایمان او دلته دین دی د مصنف په ایمان دین مفهوم شرعي وي که څه چې دين ته ثابت شي، نو هغه ايمان ته ثابتېږي، څه چې ايمان ته ثابتېږي، نو هغه دين ته ثابتېږي. باب سابقه او مسائل د حدیث سابقه څخه هم رب ظاهر دی دا حسن په صحه شری دا په من محبت او په دوام باندې مخکې تقسیم حسن تا او غیر حسن تا دلته تقسیم محبوب غیر محبوب تا مخکې حسن چې وو هغه ذکر نو دلته ذکر کوي دا حسن په دوام باندې راځي غرض د ترجمه الوام نه په مرجیو رد دی ایمان نفس تزیق کوي نه دوام وکا نفس تزیق باندې کار نه کی رد په جهنم او باندې و ایمان نفس معرفت دی معرفت کړی دی ادوام عمل کوا رب په کرام یو باندې ایمان نفس اقرار دی ایمان نفس اقرار نه دی اعمال کو په دوام وکا وسه تفصیل د شعب الایمان دی مخکې مشعب ایمان ذکرونه دلته تفصیل ذکر شو مخکې عسر او یسر ذکر شوه شوه په دوام سره یو کار کوا استا عبادت بستا طبیعیات وګرځي تابعین سمو عبادت بده سوګرځي طبیعی وګرځي مترجم له ته متوجه شي احب دین ګور اسم تبذیر په معنا د محبوب دی صوب حدیث بیان دی ماخذ محشی ذکر کړی دی تجزیه کې سند بیان دی سبا شی حالات نه ذکر کړی او ما ته موږ ذکر کړو متن الحديث کې دیو خدا ثابت شو چې رسول الله اسلام په غیب نه پیدا ذکر رسول الله اسلام ته پوس کوم منهاجی دویم دا چې معرفت او تحقیق دا بالکل اهم دی څوک دې سکي تلراغه فلانه ته چې دا دا په دې مقام کې په مرتبه د عالمیت او د تانیث کې دا غیر منصرف وي اکثر وی دوی نوم خوله او خوله نیک زنانه ودا یو حدیث کې راځي او سترات یو قال مداحین مداحین په خپل باندې خاور ورې ابو داوود ذکر کړي درې سوال سوال سم صفحات دې انجیل کې او یاد غزنان له تندې وا خوله بنت تویت خوله محدث مکه خوله دمړې عبارت ورکه به په دې کې دا سره دي چې دا خوله عندها او مسلم کې دا سره چې نه مره تعالی رسول الله اسلام یا خوله عندها او مرت ورا تدبیر داري چې وخوا فرمانه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم عندها شنو هم مرت شو او که قصه متعدد شي نو هم کې دي لري کې دي شي او که نقل بل معنی نه هم کې دي شي او که توهم دروات نه هم کې دي شي او که بیلی بیلی نه هم کې دي شي د نه څه مشکلات نه جوړيږي فالله ملال نرازی پتاسو ملال راشی مطلب دا دی چې د الله جل شانو ځنې احکام د سړي چې دغه شان سره تعلق لري لیکن ځنې احکام هغه دي چې هغه د مخلوق شان سره تعلق لري دا داسې اعمال چې دي د هغه د شان سره تعلق نه لري ستاسو د شان سره تعلق لري به ځان مضبوط مخ کارا کوي عجز کارا کوي فام خاطر ته د کردن نشترا یو شکستانګی د فلشا به دې چاله چې مکوي د الله فضل نه قطع کیږي خو تاسو به خبره سرته ورسوئ د الله چې کوم حقوق دی هغه د سب کې مساعدت کین تاسو تعصر مکوئ مبالغه مکوئ دا کوم د بوډای مونځ دی چې ناګانې نیت وتاړه نیت مې وکړ زه خاص شپېته رکعته مونځ کوم زوی ورته هغه شپېته رکعته په یو ځل باندې نه کیږي هغه زوی ته وایي چې تخریر یې همیشه مونږ تر او نو کدا عدالت مونږ وو نو چې شروع شو نه د الله به سره اوړي لیکن دا مو وایه چې ستا پور به په الله باندې راشي ستا پور په الله باندې نشي راتلی د الله در باندې همیشه پور دی خدا غنه معافي غواړه واغه ته جزا پد کوا هر کار چې په دوام او په قرار وي هغه کدی لطفي تابع نه سمو کوم هر کار چې په دوام او په قرار وي پاک دي لطفي هر کار چې په جذباتو باندی وی نو داغی لطف نه ای په مد مور باندې پخله وکړی شي په مد مرور ور پسې لګ لګ بلیږي او روایسته ایسته دا پخله ډیر خوږي اور دی لاندی کاو بی وی خه خشاک تی لاندی کا بی سور شی بی تی خشاک لاندی کا بی سور شی بی تی خشاک لاندی کا بی سور شی داول پوخ نشی دیتا سنگا کوئی که منگا کوئی چشه ورطوی چه دا گرمی گیو سڑی گی او که پوه شو نو بیا چغمټان غونته کی لطف یې نه یې مزه نه یې د دې وجنه وظایف او رات چې دې حل اثر کیږي چې په دوام باندې وي لګ لګ دی لیکن په دوام دی تعلق ما لاره لګ لګ چلوا نو خیر او برکت وکي سبق دی وای نو لګ وایا خو په دوام وایا کم سبق چې سره په دوام باندې وای اگر چې لګ لګ وای نو دا دې د باندې عزت سبق دی دا سبق پوښي دا سبق یو چا باندې نه غميږي بیا دا سبق د طبیعاتو نه ګرځي د انسان د امور طبیعو نه ګرځي چې سبق نه نو دی به مریض کیږي او د تلې غمال یې پریشانی ده چې الله دو گون رنج است جهان مجنون را بلای فرقت لیلی بلای صحبت لیلی یو طرف ته د عمر د دې مقتدی چې د نو د درس جوګه نه بل طرف ته دا د د زندګۍ حصہ ګرځېدلی وي چې نه نه ویلې پریشانای زمونږ هم دغه حالات دي ها سنه ټتر کې د فارغ شوی ما ټتر کې او څوک د سول تاسو کالو دوی شي اته دې ښکار مهاجرونه یو کال مخکې ځکه مهاجر چې دي 37 سال وشو د کنه احبار کې کې زه ټتر او طالبانو ته چې ماسد ممري یاداوه نو دا به ستا سټو ستا سټو او به مې طالبان ته چې قاضي الحمدلله الله نو تریترو به مې دا کتابونه ساټه تر کال چې سره منظم درس وکي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ژوندۍ د ریش کاله نو په کار دا ده چې دی اوس بچ کی کنه زموږ مرګري هغه ریټایر شو د سکولونو نه لیکن بس کولم ګران کار دی اوس مو څه چالو کوم کولار شم حرم ته د مسوک دی دین او کوم مرکز کې کینه منو تبلیغین هم په قلار نه پری دی الله په لار کې وخت لګاو او زبو مشه لکه په قلار نه پری دی اولتا درد چې دی دام انسان همیشه نشي کولی څه وخت نروسه دا بدن کمزوري کی او دا لذت په زبان ملاویږي دا په دوام باندې چې د دې سره وفا شوی دا نو علم څه چې دی وفا وکړه علم د سره وفا کوي علم چې دی خو خپل علم څه کوي او کو فائدې ور کړنو په تم مشه چې د علم لذات به محسوس کی نه نه ناس تیم د تاثر او ظلم په بندو کې قربان د بیران نشم لوحتا ناس بدل ته او د ګاډي شترنګ با په سړک تاوي او قربان د دکان نشم کله به دکان ته رسیږي هغه به د علم د ذات محسوس کی او علم به هغه له ثمرور کی کم دې کې مونږ پیری مریدي کړی دا خود دې سبق منه محبت دې الله فضل کړی او خلق ز غلو مو راځي خلق ز غلو مو هغه راځي د ځانان دومره ذلت برداشت کی کله بیا د ځان نه خپه شو دی خلکو ته ولی غوسه شو ها غټه چیله ګره په پخوی نه په سبق کې ده زمړ سند تعالی هو دی اسی بتا ستر دی یا الله ویلا وی ها دا هم اوره چې دا سبق خطرې کنه دا ګره چې وایا بیا قضا کوه کتابه شم ختمي ادا تا ته چا ویلي چې کتاب سم ختمېږي د هر چا چې په کورونو کې مشکلات دي الله دې هغه مشکلات ختم کړي بلکې په حالات حاضر کې مسلمانانو ته چې څه تکلیف دی خدای دا ختم کړي د دې مالی جاني حفاظت دی الله وکړي تاسو ځوانان منډم کولې شي خو دې بډاګانو خپېما اي ځانان د منډه مي دي او بچي ځنو ځنو بوډاګان وروسته واده کړی دی بچي مړ دي میر صاحب په سپینه ګیره واده کړی چې زوی شوی دی فنګشن شوی دی او چې مې سیب تا کړه په شاشي شل دی په دا غزوی به څه کوي به خدای خوشته دی کنه راشه دې سپیږي مې ده بچی خو الله مهربانه دی مولانا بنوری چې وفات کېدغه یو ځای خو ګډ وډ به خودکشي وکړه او دا مور سلیمان چې دی اوس دا د یو کالو من د سار څخه ګډ وډ پاتې شو خو الله یې نظم نفس خوشاله او شاګردان قابل نو مدرسه اوس هم پاتې دي دا شاګردان مخ دې